د انجیل پوښتنه، هغه سړي ته ستاسو په مشوره کې چې د طلاق او بیا واده په اړه یې وپوښتل، تاسو هر څه ورکړل مګر حقیقت. که ستاسو ښځه، نارینه یا ښځه، تاسو په فزیکي توګه ناوړه ګټه پورته کوي، په شفاهي توګه تاسو سره ناوړه چلند کوي یا ستاسو د وجود څخه په بشپړه توګه انکار کوي، ایا ته وایي چې خدای تعالی یوازې په دې راضي دی چې موږ د واده په وخت کې د وفادارۍ ژمنه کړې؟ او دا چې موږ د دې میرمنې دا ډول ناوړه چلند یوازې د دې لپاره زغملی شو چې موږ واده وکړ زه غواړم دا په انجیل کې وګورم چیرې چې خدای وایي دا سمه ده ما د درې یو کلونو څخه یو اته کاله په دا او باور سره صبر کړی چې زما میړه به بدل شي هغه یو غرور زد کرکه بد او بد سړی دی بیا هم هغه په کلیسا کې دی د کمیټې مشري کوي درس ورکوي او انکار کوي چې هغه زما سره مینه لري یا غواړي ما او هغه زما لپاره د واده په یو اته کلونو کې هیڅ ونه کړل. له همدې امله زه پوښتنه کوم چې دا د انجیل په مقدس کتاب کې چیرته لیکل شوي. زه په دې اړه ځواب ته اړتیا لرم. د طلاق او بیا واده کولو لپاره د انجیل ځواب. د انجیل ځواب موږ ډیر بخنه غواړو چې د هغه شر په تاسو باندې په مختلفو لارو نازل شو. ډاډه اوسئ خدای په دې پوهیږي او هغه به دا ډول خلک د دوی د ګناهونو لپاره د دوزخ زندان ته واستوي پرته له دې چې دوی په صادقانه توګه توبه وکړي پرېښودل شي او دا ګناهونه پرېږدي او د خپل پاتې ژوند لپاره د عیسی پیروي وکړي ستاسو د میړه د اوسني ګناه لرونکي زړه حالت سره سره انجیل د دې له امله د طلاق یا بیا واده اجازه نه ورکوي د صحیفې دې برخې ته پام وکړئ زه واده شویو خلکو ته لاندې حکم ورکوم، زه نه، مګر رب، ښځه باید له خپل مېړه څخه جلا نه شي، مګر که دا کار وکړي، هغه باید بې واده پاتې شي یا د خپل مېړه سره پخلا شي. او خاوند باید خپلې ښځې ته طلاق ورنه کړي. له داسې ظالم سره ژوند کول ضروري نه دي، بلکې که دا کار نه وي او ممکنه نه وي، نو بیا واده کول هم اړین دي. د انجیل په وینا، دا به تاسو د زنا یا بد اخلاقۍ او زنا لامل شي. دا زما پرېکړه نه ده، زه یوازې تاسو ته وایم چې دا هلته سوی ستاسو میړه دې له خپلو ګناهونو توبه وباسي او یو ښه زړه ومومي چې له هغه څخه د مینې څخه تیریږي لکه په مسیح یا ریښتیني عیسویانو کې د ټولو نوي مخلوقاتو په څیر ایا تاسو یې پیژنئ په یاد ولرئ هغه لاره چې ژوند ته ځي سخت دی تاسو باید هغه کسان وبخښئ چې ستاسو په وړاندې ګناه کړې ده ترڅو ستاسو ګناهونه وبخښل شي پایله دا مسیحیت دی یو په طلاق حرام دی دوه تاسو کولی شئ جلا ژوند وکړئ مګر ستاسو واده تر مرګ پورې دوام کوي پرته له دې چې تاسو مومن یاست یا نه درې دا د واده نوی قانون دی چې د خدای لخوا رامنځته شوی څلور خدای طلاق خو بیا واده ختم کړی دی پنځه په واده کې تاسو کولی شئ یوازې ژوند وکړئ یا خپل میړه وبخښئ او سوله وکړئ شپږ، تاسو کولی شئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ په زنا کې ژوند وکړئ او د خپل جعلي مېړه یا جعلي مېرمنې سره تباه شئ، ځکه چې یوازې لومړی ښځه د خدای په نظر کې قانوني ښځه ده، دا په تاسو پورې اړه لري.